دی برج تا او بنگلې تم زکه بروج وای چې دا فراخ وی سرګند وی ولو کنتم فی بروج مشیده د دې بنگلو ته بروج زکوي چې دا سرګندی وی او ښکاروي تبرج الجاهلیت الاولى وای پشان د زیب و زینت سرګندولو د جاهلیت لومبني ای جاهلیت اولا دی ته وای د انبیاء علیهم السلام نه مخ کې دای د دعوت او دای د اسلام د رڼا نه مخ کې چې د کفر پرزو کې کم د زنانو کارو دی ته وای تبرج الجاهلیت الاولا مفسرین ذکر کړی دي چې تبرج النساء ایام جاهلیت الكفر رولا اذ لا دین یمنعهم اے زنانو چې بسنګ د کفر اولا په وخت کې اظهار د زینت کولو زکه سدین نو چې دای منع کړي وي د دې به اظهار د زینت کولو او د سړو په منس کې بروانې وي نو الٰه العالمین د دینا من او فرمایل د آیات مبارکه کې ابي بیانو ته د دې حکم کو چې تاسو د دې نسو کوي اجتناب کوي علماء لیکلی دا تبرج الجاهلیت لولا کلو نسو کوئی دا غ زمانہ و چې ابراهیم علیه السلام په دې کې پیدا شوه او لا نبوت ورتنو ملاو یو زنانه با قسمه قسم کمیس د ملغلرو اغستو ادلار په منس کې بتلا ځان به رجال ته پیش کولو دین به پټولو نا یو قول د تبرج الجاهلیت الاولى بارک داده بعض سلف دا سی وای چې دا د آدم او د نوح علی السلام په منځ کې زمانہ وا اتسو وکالو او سو کوئی دا د موسی او د عیسی علیه السلام په منځ کې وا امام شابی وای نه دا د عیسی علیه السلام او د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې وا د فترت زمانہ وا عیسی علیہ السلام چې الله اسمان ته ژوند او خې جوړو نشپغو سو کالو پوری ټول تیارا او تیاروا د عیسی علیہ السلام د خطو او د نبی علیہ السلام در علی ګلو په منس کې بل نبی دنیا ته نه دراغله نو د دې نه دا مراد دي او دا ټول خبره په خپل ځای درست دي د کده انبیاء علیهم السلام په دې منس کې چې دا غي د دعوت غ سلسله به کټ شو نو د جاهلیت دور براغه او پاغه کې با زنانو پردن کولا خطاب د الله د حبيب بي بيانو ته ده خدا نور مؤمن زنانم پدې کې داخلي دي حکم دې چې کور لازم رونی سي د کور نه ببار نه روزي مگر د ضرورت شرعیه لپاره او هغه فقها علما ذکر کړي چې هغه ضرورت شرعیه سره دلته وای کور لازم رونی سي بار به اوزینا مگر د پار د ضرورت نو د ضرورت د پار وتل درستی عقل زنانه ته وی وتل د کور حرام وی او گناه کبیره وی دې کې امام آلوسی روح المانی ذکر کړی وای کله په زنانه وتل حرام وی او کبیره وی کا خروجهن لزیارت القبور لکه د قبرونو زیارت ته یو ګره شاړ قبر زیارت هغه زیارت له سوجته ته لیتا سلام او چې پاغي جنډي وي اپاغي ګمبتونه جوړوي التسوک ناشته مالګي دمای په خلکو جاروګان وای ورته دعوت ورکي چې د قبر نه وګرځا او طواف وکا دا خدای ګناه کبیره وی دي خو چې سمنکرات ني او کال ته قبر نه طواف کې خارې سټي کانی پزان وې چې مان به بیماری لري کوي نو بیا خو د کور نه کوم مسلمان لاړی نو کافر او واپس راځي ځکه شرک او کو د الله سره او د نفع نقصان نسبت خاور او غټو ته کو دارنګ علماء کرام ذکر کړی که یو زنانه عطر لګول او ځان خیسته کو او دا جمعات تزی بیا ناروا دي ځکه فتنه سرګند شوه چې دې زیب و زینت هم جوړ کړي او عطر هم لګولي ا باز جایز دي لکه دا د حج د فاروزی او یا حجم چې فرض دي د والدینو د ملاقات د فارزي د بیمار د تپوس د پارزي د مړي د تعزیت د پارزي خو دې لخپل شرطونه دي دا زنانه به د خپل شرطونو سره د کور نه باروزي دا غ ضرورت لکه امهات المؤمنین هم دا سکړي دي نبی عليه السلام فرمایلیو دا صحیح حدیث کې راغلی تخریج بیرس تراشی بخاری شریف حدیث ته و ان الله اذن لكن ان تخرجن لحوائجكن نبی علیہ السلام زنانو ته الله اجازت کړي خپل حاجتونو د پاره وته شي او حاجت کوله بازار کې سودا نه ده حاجت تعویز ګرو جادوګرو لا ګرځیدل نه دي او حاجت زیارت تتلل نه دي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د خپل کور نه د والد بیماری کې وته وا هغه بیماری چې هغه کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره شو هغه کې هغه وفات شو او چون کې لور بیبي بی په اولاد کې د ټولو نه بهتر وا د ټولو نه بهتره ونو بیبي او تدا د خپل والد د بیمار پر سید پارا او دا غوی د خدمت د پارا اتا سلمخ کی تیر نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کی بیبیان تو فرمایل چې کوم دا غي حجۃ الاسلام او د تحجۃ الوداع زکوي چې بس امت نه رخصتی او غسل الله حبیب وی نو نبی علیہ السلام هذه ثم ظهور الحصر ودا حج دی او دین پس به بیا سوي سرګندیدل د حصر به یعنی کور کې به بندي نو تاسو اوریدل چې زینب بنت جهش سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنهما دای بالکل د کور نه بار نو وتی غيو حج د الله د حبيب سره کو انور بیبیان به نفلی حجونو تا هغه ته براوته زکه د زنانو د پارا بهتر جهاد حج مبرور دی نه الله حکم کړي د کور د وته د کور کې د پاتې کېدو ازنانه ک بنا بر ضرورت د کور اومزي او پدې کې سفرم جوړيږي نو بیا بده سره په خپل محارمو کې سوکوي لکه زنان ډاکټر لږي نو دا چې ډاکټر سره یوازې کینی نو ډاکټر تم سوچ پکار دی دا سه هر دمګری تم سوچ پکار دی کم چا سره چې پردای زنانه خلوت کو نو نبی علیہ السلام فرمای درم په کې سره درم شیطان دی دیو جن کدا ضرورت په منازی لکه ډاکټر لذي بیمار ده نو خپل بچو محارمو کې دی ور سره سو کی وی دا به د پردو سړو سره خلوت نه کوي د پردو سړو سره او بیا چې دا سفر کوي ځان لا دیو جن دې دې کې بعض مفسرین ډېر افسوس کړي علامه شیخ احمد شاکر رحمه الله تخپل زمانی او لوی محدث تیر شوی داغه تفسیر د عمدۃ التفسیر ا وی وی فین الرجال این الرجال سړی سشوی چې خزي یوازې ګرځي بازارونو کې نو کدا سړی ځان تړیر سړی وي خدای الله پني سره دې په سړو کې فاین الرجال ان الرجال دیو جنا دا مسله تاسو او د حدیث کې راغلی دا حدیث مخ کې تیر شو ان المرأه عورتن زنانه ټول عورت ته اې دې ټول بدن ته ورته عورت وي اے وې عورت هغه ته وې چې دا غي د سرګندې دون خلق حیا کوي وګوره مسلمانانو غیر سے که زنان الله سرګن کو کمخه سرګن کو ته د بدن بلې حصہ ده د دین حیادار او ایماندار سره سکے دین هغه حیا محسوس ای وای کله چې دا د کور اوزی استشرفه الشیطان ویلا تمنعوا نساءکم المساجد وبيوتهن خير لهن دا ابو داود شریف حدیث ته او نورو کتابونو ذکر کړي وای زنانک په حیا پرده کې مساجد لذي او ځان لا له هدا زید نو من کوي ما حکور ورته بهتر ده تجمعات ته جدو پر کړهو سړی کوي خو ثواب د پاره راځي نو که یو زنانه رااله او دی جواد کې جمع سره موضوع کو غزان والے ته سره سید العالمین وای د جمع په زید دي ځان ته مسره و بیوتهن خیر لهن خدا ګره ال ورته اجازه ته جدا په ساده لباس کې راضی لکه رسو ذکر کو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي حدیث دے دا ابو داود شریف لا تمنعو اما الله مساجد الله ولیکن لیخرجن تفلات و اذا الله دا بندگان جماعتون نممن کوي خدای دی خیرن میرنی وزي نو ایمان سره وای خزه خیرن روزي چې دا سي جامې د خیرو جامې او دا سي ساده پړونه دي دی که کله دا سي وکل چې دا د مسجد د پار اثر لګي او زیب زینت کوي نو د دې مزد الله په دربار کې قبلي کنا یو زنانه نبی رحم السلام تراغلی وا ام حمید الساعدیه رضی الله تعالی عنها ادا صحابیه د نبی علیہ السلام تراله فقالت یا رسول الله انی احب الصلاه معك ویاد الله رسول علیه الصلاۃ والسلام زخوا خوب چې تا سره مسکو مده چا خو خنه ده چې پیغمبر علیه السلام مخکوي او دی ورپسې ولاړ وي دا خود هر امتی سره د زړه او تمنا ده د مسلمانانو د الله د حبيب د وجنه د مدینه سره څومره محبت ده اگر د قاری حذیفه سے بیا استاد وفات شو مدینه منوره کې الله دې ولا بخنو سلو کالو نا اورېدل او ډېر لوی عالم وو لری لری نه ورته خلق د علم د پار راتلل داغوی مال به د ډېر خصوصي استاد او د خدمت هم ډېر کولو چې سکار بو د پس وی ټلیفون وکړو نو یو ځل را لوي ما بقي من لذات الدنيا الا الموت في المدينه د دنیا خوندونو کې او خوند پاتې نو شټول به حاصل کړ صرف یو دی وام چې مدینه کې سره شي ما بقي من لذات الدنيا الا الموت في او الله اتمنى پور کا سو پیر غریب پکې جیل به لکه غزونه ور سره نو خو الہ العالمین دا غد مدینه منوره د مرګ تمنا سکا او ډېر مخلص استاد یو ځل حذیفه قاری سے کوئی جمال سے سبق خولو پاغه نه پویدم ټکه مې نه پیژندو چې دې عربی کې خو مې پیژندو خو چې دې سم مقصد دی نو الاس نیو نیو بوډا سره تاسو لوري بوتلم او هغه شعر له خلوی مونږ ته استادانو داسې سبق خولو او دومره لوی عالم د دام مالکی المسلک دا امام قرطبی مالکی المسلک دی نو فقه مالکیه ورته په اشعارو کې سو یاد وا فقه مالکیه په اشعارو کې یاد وا او لری بناستو کتاب لیکتل نه په یاد به طالبانو له سبق خولو دومره اشعار ورته یادو ابچی تمیج در وس وی یو سلوی غزر شعرونه ورته یادی سره دومره لوی لوی خلک اپدی اراده راغله او چې زما د اخیره عمر د مدینه منوره کې تیر شي نارز بدا کولو ام حمید الساعدیه وی رضی الله عنها وی قربان زخوا هم چې تاسو پسې موزو کو قال قد علمت و مالم پتدا چې ما پسې موز کې څنګه به نه خوخه او چې په حجره کې خپل کې مسکه حجره کور ته وای نو دا غوړه دې پدې کې چې کور کې کې وصلات کې فی دار کې خیر من صلات کې فی مسجد قوم کې دغه د الله حبیب ورته وګد حدیث وې یو زنانه کور کې مسکه یا پسهن کې ولاړه ده نو چې دا د کوټه کې د نو د سهن نه بهتره ده کدي کوټه کې دنه کوټه وی څومره چې دا په پرده کې ده نو دا خپل رب ته ډېر نږدې ده د د زنانو حکم دا ټول زما عزت مندو د پردې ده ټول حکم د دې سده دا د پردې ده وقرن فی بیوتکن اوسې گئی پخپل کورونو کې اگر د دې کورونو نسبت بیبیانو ته وکړو نه آیا دا کورونه د بیبیانو که د نبی علیه السلام ها بای د کمی بیبي واړه واړه کورونه مختصر کورونه لکه دومره اندازو لګوي چې نبی علیہ السلام د عائشی بی بی په حجره شریفه کې دفن دی نو دا غي د قبر مبارکه زید ور سره د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی او د عمر رضی الله عنه د دفن زید او د یو قبر زی پاتې دی په بعض موقوف روایتو کې راغلي چې مرفوع ندي چې دلته عیسی علیه السلام دفن کی نو دا د الله د حبيب دی یوی وی وی کور سره چې سلور قبرونه په کیسه کېږي اله پندا سی واړه واړه کورونه وو قران او حدیثو کې د دې کورونو نسبت بیبیانو ته شوه نو اهل علم لیکلي چې دا کورونه د دې بیبیانو ملکیت او کنا نو اهل علم لیکلي چې د وفات پورې د دې د استوګ نه حق چې کومه بیبي وفات شوه نو پدی کورونو کې میراث نه دی چلی دی لګل چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها رشتہ دار راغلی چې دا کور خو زموږ میراث دی د ام المؤمنین حفصه وارثان راغلی رضی الله عنها چې دا زموږ میراث دی نه دا غي د وفات نفس دا کورونه د چا په ملکیت کې نه دی راغلی بلکې دا د باز بادشاهانو په دور کې د باز بادشاهانو په دور کې د مسجد نبوي حصہ جوړ شوی نو دا د الله د حبیب د وفات نه پس د بیبیانو د استوګ نه حق په دې کې او چې کله وفات شوی دی نو دی کورونو کې میراث نه دی چلے دی مثلا باندې څوک پوښوي بای لکه او کور استاد استاد وفات نه پس کچریستای خو بیا به ستا وارثان تقسیمای کنا نو دا نو وارثانو مطالبه کړي نه تقسیم شوه دا الله حبیب علیه السلام اصل کې فرمایلی ما ترکت بعد نفقه نساء ومؤونه عاملی فهو صدقه زچی پریزم زما د بیبیانو د نفقې نه پس او زما د عاملینو د مونت نه پس نو دا به صدقه وی نو دا کورونه د بیبیانو د ژوند پورې د دی وو نسبت دی ته شوی خدا نسبت د ملکیت نو دا نسبت د اوسېدو دی دا سه اهل علم لیکلي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې کله نبی رسول الله بیماری درنش وکمي بیماری کې چې د دی فانی او نیمګړي دنیا نه لاړ دي د اخر وخت کې وای اين انا غدن زب سبا کم زکه نو ټولي بیبيان په مزاج پوي وي چې رسول الله عليه السلام د عائشي بيبي بی کور یادای ټول اجازه کو چې حبيب زموږ اجازه د دې بیماری د رزي د دې په کور کې تیرې گئی وکان امر الله قدر مقدورا الله چې تقدیر کې څه لیکلي یا پوره کیږي الله لدا په تقدیر کې مقرر او د مقرر کړیو چې نبی رسول الله بدایشی بی بی پکور کې وفات کیږي او دا کور بد دای د دفن شوی نو د بیماری ټوله ورځې نبی علیہ السلام د ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها پکور کی تیری کړي او بی بی فرمای نبی علیہ السلام الله وفات کو فی بیتی و فی نوبتی زما کور او په دغه رز زما پکور کې نمبر مو او بین سحری و نهری ای وای زما د مړی دی سینې په منځ کې دا غي سو سر مبارک پروت او ای الله په آخر وخت کې زما او د پیغمبر علیه السلام لاړ مبارک یوځه کې دا الله یو شان د تقدیر مسلې دي وې زما رور راغې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما او لاسو کې مسواک نیولو د الله د حبيب دا ډېر محبوب سنتو د الله حبيب مسواک ته وکتل بيبي خو په مزاج د پیغمبر علی السلام پویدا چې د الله د حبيب مسواک ته زرد اوس درنګ سات پس د الله سره ملاويږي دا مسواک کلکو د الله حبیب داغه د جوړونه او خلق د والو ناجز کمزوري و نو بیبي ورته وای نرم کم درلنه نو نبی رسول الله سر مبارک خزو فاخسته ویراوا می غستو نو په خلق می نرم کو بیا می رسول الله علیه السلام لور کو نو د بیبي لاړې ور سره دی کړی یې سره هغه ووالو نو چې ووالو به ته واغست بیا بی بی ووالو نو اخر اخر اوقاتو کې الله د خپل حبیب او د بی بی لاړ مبارک یوځه کې دا د بخاری شریف حدیث ته نو د بی بیانو خپل کورونه او د دې کورونو نسبت دوی ته شوه خدا نسبت د اهل علم اگر چې په دې کې کلام شتا خدا د ملکیت نو چې ګنې دای مالکانې وي دا د دای د وفات پوری وو دا د دوی د سو د وفات پورې وو لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ایزه د خپل خور د کور د پاسه ور چتل ور ختم نو نبی علیہ السلام میوکتو یقضی حاجته مستدبر القبلہ مستقبل الشام آوائی توجہ کوئی وای ما د الله حبیب صحیح کو سر مبارک او د ناس ته هيئت می صحیح کو ای قضای حاجت تناستو قبله له شاکړی و او شام ته مخو شام ته سو مخو عامه خبره ګوره دا سې چې قبله له باندې شاکه او نه بسکه مخکې و او د سماعت کې او د سماعت له چې کینې قبله له باندې مخکې نه بشاکه او بعض اهل علم وایي که ضرورت ده نو د مخکول په ځای شاکول شي مستدبر القبلة مستقبل الشام قضاء حاجت تناس تو قبله ته سوا شاوا او شام ته مخو دا حدیث مسند احمد او امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړي نو دلته وی فوق بیت حفصه د کور نسبت ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها تکړه آیات کې ان شاء الله نور تفصیل دی بیا وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین مخکې بشو دي توي فاستبق الخيرات نیکو کې ځان سکي مخکې کوي دی او بلنا سابقو الى مغفرت نو کوشش کوي چې سلام کې په بل مسلمان وړاندې کیږي او کله دواړه کوشش کوي نو دواړه سلام واجب بیا دواړه جواب ورکوي سپوږی په خبره باندې کله یو وای ځان باندې کوم یو وای السلام علیکم او بل مو السلام علیکم بیا بدواړه یو بل سوای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا چې په خلص نه وي خپلا سو اشاره کې دا د يهودو طریقه ده کله ګورم ته موټر کې نه شیشې باندې کړي اوس چې تیرېږي سلام پچانا چې هم بد خبره ده نو دغه وخت کې په خله سلام وایا او د اشاره سره خبر کا نو بیا ناروا نه ده سپو شوي په خبره باندې نبی علیہ السلام او صحابه ندا سے ثابت تش د لاس او اشاره باندې سلام اچول دی يهودو طریقه دا ځنې وخت کې ګوره داسې وی لری سو کواز ناوري نو کده د لاسو په اشاره غو متوجي کدل ته چې السلام علیکم ورحمت الله یا شیشه در پسې بند د موټر کې سورلای کې نو ستا سلام خو غ ناوري سلام وایا او په لاسو سو کا اشاره وکا سلام باچي سور په پیدل تلون کې والماشي علی القاعد او پیدل چیزی چې سوګناست سلام به چي والماشیان ايهما يبدو بالسلام فهو افضل دو پیدل روان دي نو کم یو چې سلام ابتدا او کا مخ کې شنو دی غوړه دی اے دو پیدل کسان روان دي نو کم یو چې په سلام چولو کې مخ کې شو نو دا غوړه دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین دا چې د موږ درس الحمدلله تاسو له پته د شروع شوه او چې موږ رو رو ډیرو دا سبا پوری د وفاق المدارس پرچی وی نو مشوره موږ دا شیو ک چې تاسو له دعوت ته ټول راځي یک د درس شوقیانې تاسو چې می بس کوي نو ال تر راځي اګه نه تاسو یې په ناس ته باندې به موږ کو نو خپل سم مهنت پتا سم کوي کنه نو ټول خدمت کې درخواست ته چې دا کوم وخت مور کړي نو مبارک میاش را روانه د دې کې ناغم را ولې باز خلکو کارم نشتا د باز خلکو سره کارم نشتا دغور راځي که چاله وزر دې هم بچول وای چې راولي مو اوبای که پیسې تقسیمې دې بیا به راوستای کنه به راوستای اوبای کوي له جیوه ګر سوک معذور دې خو کرام نو وسو پیسې بنو ورکاو نو د ماسوتن نه بومل سورلای بندوبس کړو سبب پیسې تقسیمیږي نو کوشش کوي د الله بندگانو د موږ د اتو بجو نه درس وی تاسو پکې شاملې گئی دا خپل ګنټه خو تاسو اسیم الله لور کړي بازي مرګري راضي او بازي اند راضي الله نه وغواړي الله نه وړه اسیم دی په لګورا روزانه دا आवाजونه اوري مرګ را روان دی الله دې زموږ استاد ټول ایمان ته خیر کی روزانه دعا او درې جنازي کیږي مرګ حق دی خو بس نمبر له انتظار دی نو خدا د چې موږ د دین په کار کې ناغرا نه ولو موږ نن درس کې وې امام احمد رحم الله او باز نه دا منقول لی وایي زه غواړم چې مرګ راشي او قلم ملاسو کی او دوا تم را لپروتی چې څه کوم لیکل د دین کوم الله دې دا مرګم د دین په کار کې راولي څوک چې د دین کارونه کوي او مرګ پر راغې دا مرګ یې سره د شهادت ته الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله زموږ د ټولو دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کې او قائم او دائم او ساتي الله مونږ ته زموږ والدین او تا استادان او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله تر نن ورځې پورې سور مسلمانان وفات شوي الله تو ور سره د رحم د کرم معامله وکړي څومره بیماران دي الله تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي زموږ د درس مرګرو کې بعضي بیماران دي الہ العالمین تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله د دین اسلام سمره حق شوبې دي او د دین خدمت کوي الله ته مدد او نصرت وکي او د هر قسم آفتونو نه الله د دین کارونه په حفاظت کې اوساته الله د مسلمانانو په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي الله د چا دشمنی دی په دوستۍ باندې بدلې کې او د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ولور کې د چا اولاد وی